انهم چې بشک دی مهتدون روان دي په سملار باندې دای شیطان منع کوي د قران نه چواړې دو نو الله وی زبول شیطان مقرر کما الله اکبر د زمانه د جاهلیت یو ظلم دا مو چې غیب قران کریم لا نراتل قران کریم باندې به خپل فیصله نه کولې نو الله چې د قران کریم نه بواړې دل نو ما بوله شیطان مقرر کو دوست او هغه بندول د لارې نه اوسم داسې دي ځان شم کور کړل بستر راړول یا په پنجاب کې ګرځي خلکو ته هدایت کوي خپل د لا هدایت نه زده کړل د قران تختیدل بل ته هدایت کوي اول خو چې کم دنو خپل زده کنه ا بستر راغستی الله سامه یزرون نر بد دی هغه چې بوج کړی دی په ځانې پیسې حتا اذا جانا تر دې پورې اذا جانا هر کله چې راشي مونږ ته قال علی تبینی وای به افسوس دې افسوس دې په ما باندې چې په ما بین زما په ما بین ستا کې دې شیطان ته وای بو دل مشرقین لره والے د مشرق او د مغرب وې تغلیب دې دیا کې مشرقین کې لره والے د مشرق او د مغرب وې پس ډېر بد دې دوست دا شیطان ولا ينفعکم اليوم او هرگز به فائدہ در نه کی تاسو ته نن راز از ولمتم د دې قران کریم بارکه به تاسو نه تاسو کول شي سمو خیال لئ چې دربار د باری تعالی وی او شکایت د محمد رسول الله وی او الله دا موي چې زب تاسو کوم د قران کریم او پیغمبر دا وی رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا اے زما ربا زما دی قوم دا کتاب قران کریم شاته غرزولو هغه دا شکایت کوي قیامت کې قیامت کې دا شکایت کوي نبی علی السلام با د خپل قوم بارکه چې یا الله زما دې قوم دا قران کریم رستو غرزول او شاته غرزول او د الله دربار لګې دلې وی او غام دا وی وسوف تسالون زبوس د قران تاسو کوم اوس په کوم تاسو او بیا دا چا چې ویلی په دنیا کې یاره قران کې هدایت نشته د دې خلکو به سہالت یا غتم سہالت به چې وای قران کې هدایت نشته قران د هدایت کتاب نه دی د هدایت د پاره خو فضائل اعمال دی او د هدایت د پاره خو فضائل صدقات دی دا د هدایت کتابونه قران کې هدایت نشته او صحابه اول ایمان زده کړ رستو بیا قران زده کړو د ټول عمر وګرځي وګرځي وګرځي وګرځي په پنجاب کې او په انګلند او په دغه کې ایمان ستنه کی ایمان خو زده کیږي د الله په کتاب باندې تاسو به سه حالت یا غټم چې قران له خواله ناراضي واسال من ارسلنا دلیل نقلی اجماعی د ټولو انبیاونا وسال تاسو کا من دا چانا چې لګلو مونږه من قبل کا مخکستانه مر رسولنا د انبیاو خپلنا اجعلنا تاسو ته داو کا چې آیا ګرځولې د منګه ما سیوا د مهربان بادشاہ نه الہ تن نور خدایان یو عبادون چې دا عبادت کول شو چته داسې شوی دی داسې شوی دی د انبیانو نه تاسو کا الله اکبر نو دای به درته دا وای چې نه نه دی شوی دای به ته وای مانسو ټول انبیاو په دی باندې الله اکبر راغلیو چې دا مسئله کولا چې عبد الله مالکم من اله غیره الله اکبر اهل زیغ را پاسیدل اهل الحلوا والخانه کو نو هغه وای وای وګوره کنه انبیا ژوند دي ولې لکه ګوره الله نه وای چې تاسو ته وکا تاسو خدا غچانه کیږي چې هغه ژوندې کنا هغه وای ژوندې نو دې توي اهل زیغ ما مخکې جوابونه وخت په وخت باندې تاسو ته کړو که تاسو یادي او دا آیات به ما وي ور سره ور سره هغه جوابونه ټول که چا ځان سره جمع کړي نو بس کار باندې به راشي بیا به دی کې آل ستن والجماع ولا دوکان ورکي آل الحلوا والخانق هغه به دوک کول نشي الله اکبر قران کریم ذکر کوي واسال سل بني اسرائیل د بني اسرائیل نه تاسو کا نو بني اسرائیل ټول ذکر کړی دي بیا وته دا کتاب لیکي چې ټول بني اسرائیل ژوند دي دي حیات بني اسرائیل لیکا یادا فاسال الذین یقرؤون الكتاب من قبلک نو بیا یو بل کتاب لیکي چې حیات یهود حیات نسوارا بیا خدا کتابونه لیکي چې ه حیاتی شي ه حیاتی شي بیا قران کریم ځای په ځای ذکر کوي واسالهم عن القريه التي ها دا غینه تاسو کا كانت حاضره البحر نبي ادا غي تبارک ولیکا چې هغه هغه يم ژوند دي نصوص قطعیه پری دی د عیسایانو غونته کې او ګور روح الله وتعالى دی ابن الله وتعالى دی نو بس خدای دې کنه او نصوص قطعیه پری دی چې ان هو ان هو الا عبد انعمنا عليه زمون بنداو مونږ په انعام کړو او نصوص قطعیه پری دی چې ان الله ربي وربكم فاعبدوا هذا صراط مستقيم دارنګ د یم نصوص قطعیه پری دی چې اموات غیر احیا الهم ارجل يمشون بها ام لهم ايدي يبطشون بها دارنګ دا نصوص پری دي چې دا غي تشریح خپل پیغمبر کړی دا بل احیاء عند ربهم يرزقون چې پاغه اجماع د صحابه کړی دا چې دا حیات جسدی عنصری نه دی او دا وای د صحابه مسلک ته نو د صحابه مسلک پرې خود دارنګ دا قران نصوص قطعیه پرې خودل او اهل زیغ شو نو ایرال وګور انبیا ژوند دي وګوره تاسو هغه چانه کیږي چې هغه ژوند دي کنه دې توي اهل زیغ زړونو کې کاګلیج دي دا الله گمراه کړی دي او چې الله سو گمراه کی هغه ته وسو هدایت کی دلته مفسرین کرام غنی معنی کوي یو معنی دا مراد د دین دان لري چې بعینه تاسو کا مراد تین ادا ده ان نظر والتدبر فی ادیانهم نظر نظر او تدبر غور او فکر دې دغه پادیانو کې دا غي ادیانو کې غور او فکر وکا نو تا ته بدا پته خپلو لګي چې غيوم د دې رد کړه دې نو معنا بل چا سره د الله ذات سره بل اله نشته چې دا عبادت کې دي شي دارنګې دا معنا کبیرم کړي دا بحر مویتم کړي دا کشاف او روح المانی دې ټولو کړي دا دارنګې دویمه معنا ادا واسال من ارسلنا اے واسال امم من ارسلنا انبیاونه تاسو نه دی دا غي د امتونو نه تاسو کوي دا غي د امتونو نه تاسو مراد دی یعنی اهل کتاب چې تاسو زمانہ کې کم دی دا غي نه تاسو او کوي نو غي برتام وای چې او انبیا د دې درد د پار راغلو او دغه معنا سراج المنیر قرطبی دارنګي مظهری خازن ابن کثیر معرف القرآن بیزاوی ابن جریر او ابو سعود غریب القرآن مسائل رازی کبیر تاویل القرآن دارنګي جلالین او کشاف او بیان القرآن دې ټولو کړي دا بیا دارنګي سلو درېما معنا چې دلته مراد قتل دي د انبیاو کتابونو کې انظر فی کتبهم دا کتابونو کې وګوره دا مقصد ده او دا معنا بیان القرآن معرف القرآن مدارک تفسیر ماجدی ابو سعود غریب القرآن او بیزاوی جلالین در منصور دارنګ تفسیر عثماني دای کړی دا دارنګ بل معنا هغه دا چې مراد د دین سوال وی د احوالو دا غینا سوال د احوال د غینا چې دا غي د احوال په باره کې سوال وکا چې هغه څنګه حالتو نو به تا تخپل سرګند شي چې هغه د دې رات کړو دارنګې واسال من ارسلنا نه مراد دا ده واسالنا زمنګ نه تاسو کا الله وی زمانه تاسو کا چې د انبیا او دعوت سو نو زبر درته دا وامه او دغه توجی روح المانی کړي دا قرطبی کړي دا او بل دا چې واسال من ارسلنا یعنی واسال القرآن د قران نه تپوس وکا نو د قران نه تپوس داسې دی لکه د انبیاو نه تپوس ټول به د تپس سرګند کی چې هغه ټول دا مسله کړي وا چې او عبد الله لقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبد الله ټول به تدا سرګند کی او دا توجی دا نشاپوری کړي دا دا ټول قران کریم د مفسرینو دا توجیهات کړی دي او چې څوک دا وایي یو توجیه پکې دام ده چې تپوس د انبیاو نه اوکا تپوس د انبیاو نه او معراج کې وسره بیا وی ملاقات شوو معراج کې ور سره ملاقات شوو خو مفسرین کرام ذکر کوي دغه توجیه بهتره نه ده دا نور توجیهات بهتر دي او کوم معراج کې ملاقات د انبیاو سره وشیم نو خپل پیغمبر پاک وای مثل لی النبیون فصلیت بهم مال انبیا مثالی اجسادو کې راوسته شو او ما د آی سرا چې کم دنو ما غیله منزور کړو امامت مې ولا کړو دارنګې دی ځای باندې امام بیزاوی ذکر کوي چې مراد د دې نه څه دی نو وی ول مراد به الاستشهاد باجماع الانبیاء علی التوحید او دلالت په دې خبره باندې ته مراد ده چې دا پیغمبر سناشنا نه ده چې دا شی د ځانه جوړ کړي لیسا بی بدعن ابتدعه چې دا د ځانه جوړ کړي بلکې دا د انبیاو مسله د مخ کې کړي ده بل ته دا معنی د آیات نه حیات الانبیاء ثابته او امام مولا علی قاری رحم الله شرح د فقه اکبر کې ذکر کړي چې انبیاو بکله دا وی چې او عبد الله نو دا غي مراد بداو د انبیاء کرامو چې دا غي رد د شفاعت به کو چې خلکو به وي چې دا دا چې کم نه زمون شفاره سي کوي نو بیا دینه دا الہتن یعبدون مانسو دا عبادت د چا نه شوی انبیاء ټول په دې باندې اجماع ده چې غي رد شفاعت د پار راغلو چې قبرونو وال انبیا اولیاء شفاعت نشي کوله نو بیا دامو معنا کنه بیا خو د کتابونو دا غینه ډکړي دي پر رد د اثبات د استشفاء کې او د نصوص قطعیه او خلاف او د اجماع خلاف د کړه او اهل الحلوا والخانق ګرځیدل هغه ول بیا نه مني الله اکبر ولقد ارسلنا دویم دلیل نقلی تفصیلی ولقد ارسلنا تاکي سره لګلو موږ موسی عليه صلوات والسلام په خپل آیاتونو سره فرعون تا او ډلو دا تا پس ویل وغه چې بشک زما رسول د طرفه د رب د رب د مخلوقاتنا پس هر کله چې راغی تا په آیاتونو زمون سره عقل نلری بصیرت نلری یا تاسو وینئ نه ام انا خیرون آیا زه غوړم ما من هاذا الذی د دغه سړینا هو چې هغه مهین ذلیل دی ولا یکاد او قریب نه دی یوبین چې بیان کی مسله چې بیان کی مسله قریب نه دی چې مسله بیان کی پیغمبر پاک ته ام انا خیر من هذا الذي هو مهین دا ذلیل راغله ده فلاو دا اوسم د کسی دا روشن خیال دا روشن خیال د نن زمانه دا ځان چې د پرخي مولای جوړ کړي سوډر بورډر دا چې دا دا کاګه واګ کیږي پرو ناستو ما دکان کې بازار کې نیوتن راغې نو لګیاو او دا نه سړیر خویا پیا کړو د بعض خلکو نه خالص ډانګر جوړ شي نه دا ګوري چې دا ز سوام نه دا ګوري چې دا ځای څه دی نه دا ګوري چې څوک ناشتي دا څه کی یاروي پلان کې راغی او ګوره ما سره بانک کې پیسې کې خدای ما ته چې بس سپا د توام دلته کې دومره دومره پیسې په سود باندې ورکې کې دلته یک دینو کېږي دا د دینه اخوانشته ده او دا خده واغ ځای کې لګ داسې ورکې داسې داس ورکې داسې لګیاو دا خلک دا سودیان او دا سودی او دا نور روشن خیال دا بړواګان د علماء کرامو ته سپګ ګوري دا ګوره پتنې جوړ کړي دا فساد جوړ کړي دا واستا نکه مخ ویلو پیرغون نکه دی ویلو مخ او دارنګ بل نکه ا ابو جهل نکه دا کویلو فجعلناهم پس وګرځو موږ دی لرا ختم و مثلا او نمونه د پاره درستانو یا سلفن مشران د عذاب و مثلا او عبرت د پاره درستانو او هر کله چې بیان کړي شي هر کله چې بیان کړي شي زوی د مریم زوی د مریم عیسی علی السلام مثلا په مثال کې پس ناسا په قوم ستا منه د وجه د دینا یسدونا چغه وهی تانی وهی د دې رابط تاسو ګورئ د آیات نمبر 45 سره ده ګڼ توجیهات کوي ان آیات نمبر 45 تاسو ګورئ واسال من ارسلنا ګورا انبیا ټول په دې باندې اجماع وا چې مسله د توحید کړي وا نو چې کله دا ویل شي او ذکر د عیسی علی السلام وشي چې عیسی علی السلام پیغمبرو نو دای بچغه جوړ کړو وګوره وګوره وګوره چغه به جوړ کړي عیسی علی السلام هم پیغمبرو بیا هغه چې خلکو ته داوي چې زما په سرازي او زما تابعداري زما بندگی کوي او داغه چې عبادت شوی اذا قومک منه یسدون نو جواب د دې 65 کې آیات نمبر 98 او ال تکیه کې داو چې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم تاسو چې بندگی کوي ما سوا د الله تعالی نه نو تاسو او معبودان تاسو هغه د جهنم چې کوم دی خشا کوټول حسب جهنم جهنم توزی نو دای یو کافر زبعری هغه سوال وکړ چې د عیسی علی السلام عبادت قوم بیا شوه دی ها ولما ضرب ابن مریم مثلا اذا قومك منه يسدون کافر چوغ جوړ کړو او ګورا او ګورا اعتراض وکړ نو هغه جواب دی کې دی صورت کې آیات نمبر 59 کې وګورئ تاسو ان هو الا عبد انعمنا علیه هغه عبادت شوه دی لیکن هغه باندې موږ احسان کړل دی اب جهنم ته نزي وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ترنګ نور توجيهاتم شته دغه دوه ډيري دي وقالو او وای دی الہتنا ای الہ او خدایان زمونږه خیرون غره دی ام هوا یاد فما ضربه لك نه بیانې استا نه بیانې دی لرا نو چې پرشته ولې ناراضي یا تاسو دا دا الله خلاف کوي نو الله بس تاسو په ځای کې خوخه وا نو پرشته به راوسته وي و انه بشک دا قران یا بشک دا عیسی علی السلام یا بشک دا نبی علی السلام لا علم للساعه هم علامه د قیامت پس شک مکوا ته شک مکوي تاسو به په دی باندې وتبعون زما تابعداریو کوي دا د لار برابر ولا يسدنکم شیطان من دین کی تاسو لاره شیطان انه لکم عدو مبین بشکره تاسو لپاره دشمن دی سرګند ولما جاء دریم دلیل نقلی تفصیلی صراط مستقیم توحید ده فاختلف الاحزاب پس اختلاف وکړه ډلو په مابین خپل کې پس هلاکت ته د پاره د کسانو چې ظلم کړو شرک کړو د عذاب د دغه راز دردناک نه الی انظرون الا ساعه تخویب دنیوي حال ينظرون انتظار نه کوي تخويف اخروی انتظار نه کوي دی مگر د قیامت ان تات يوم دا چرابه شي دیت نه صاف او دای به خبر نوي الاخلا دوستان په دارز باندې باز د پاره د باز نورو عدوون دشمنان بوي الا المتق الا المتقين مگر افرزګارا زکه غیب دیو بل دوستان وی بیا کا چا چې کفر او شرک کړو غیب دیو بل دشمنان وګرځي او دای غاړه کې خودن کې او بویل شي دای ته چې داخل شي د نت تاسو او تاسو بیبیانه توهبرونا په نعمتونو کې بکول په نعمتونو کې بکړې شي یا نمونه عام بکړې شي نعمتونه بدر کول شي تاسو لرا ګور ازواجکم ذکر کوي تاسو بیبیانه پدې کې رد په چا باندې چاغی بداوی زمانہ د جاهلیت کې لکه يهود دا نظریه وا زمانہ د جاهلیت کې د هندوانو دا نظریه وا زمانہ د جاهلیت کې د فارس وال دا نظریه وا دارنګ د غنو خلکو دا نظریه وا چاغی بداوی چې خزا د دې قابل نه دا چې دا جنت ته لاړ شي خزا د دې قابل نه دا چې دا جنت ته لاړ شي نه دا خو نجات مونږ شي په اخروی ژوندۍ کې دا غیر رد پدې کې دا د چا ویلی وازو واجو کوما یاره وای خزلا يهود نن را پاسې د موږ حقوق غواړو حقوق نه سوا حقوق نه سوا بچیا تا خو د خزو حقوق فعال کړو سبا يهودي اغه نسوارا دا غيوم دغه نظریه وا د يهودو دغه نظریه وا اغه نن رالل او مسلمان نن خپل دین پاتې شو د دا چې کې یره حکومت خو که پویږي نو شینسترګي پویږي تا خپل قران نه دی ویل ته جاهلې شینسترګي پلی د سنه خبر دی عیسایان او انګریزان پیرانګیان او دا يهود هغه د سنه خبر دی هغه خو لوی جهالا دي هغه خلک بسې چا د خنزیرانو نه بدتر دي هغه خلک بس خلک چې الله ته شادوغان جوړ کړو هغه خلک بس خلک چې هغه د خنزیران په کورونو کې ځان د پاره ساتلی او دغه سره بد پیلان کوي هغه خلک بس خلک وي چې هغه سپي په کور کې خپل خزله ساتلی او دغه سره بد پیلان کوي هغه خلک بس خلک وي چې هغه د سارو سره بد پیلان کوي هغه خلک بس خلک وي چې هغه خنزیران او سپی لاله یو غي خوري دا به څه خلک وي اغه خلک به څه خلک وي چې غي مرداري خوري اغه غي سنه خبر دی او جوهلاو خو چې کله مسلمان خپل دین پرې خود نو دیم تباہ او برباد شو یو طواف علیهم یو طواف ګرځول بشي په دای باندې به صحافن قاسه من ذهبن د سرو زرو اکوابن او پیاله او د په دې جنت کې هغه سبوي چې غواړي نفسونه د دای وتلذ الاعین او لذت په حاصله وسترګې ده دی او تاسو فیها پدې کې خالدون همیشه وي یا فیها پدې کې ما تشتهي هغه سبب چې غواړي نفسونه تاسو او هغه چې لذت حاصله وسترګې تاسو او تاسو پدې کې همیشه وي او دا جنت هغه دې چې میراث کې درکړل شو تاسو لره په سبب دا چې تاسو عمل کاو تاسو د پاره پدې کې میوه وی ډېر زیاتې باز دا غینه خړی به تاسو بشک مجرمان زجر او تخفیف بشک مجرمان مشرکین وی با فعذاب د جهنم کې همیشه آسان به نکړې شي د دینه آسانی به اون کړې شي د دینه وهم او دی فیا فای کې مبلسون وی بنا امید نا امیدی کونکي او ظلم نو کړه منګه په دای باندې لیکن دوی په خپل لیکن هدی خپل ظالمان وانا دا او حواس بو کی حالت د مشرکین په جهنم کې یا مالکو اے مالکا نوم د فرشتي دی یا د جهنم مشر مراد او مالکا لیاقضی د دې لپاره چې فیصله وکړي لیا قضې فیصله دی وکړي علینا په مونږ باندې ربستا فیصله د مرګ دیو کې په مونږ باندې رب ستا مونږ دې مړ کی کنه چې خلاص شو دې عذاب نه قال او بوي زر کال بعد بدا جواب ملاو شي قال او بوي ورتا انکم بشک تاسو ما کی سونا همیشه پاتې کیدون کې په دې جهنم کې تاکي سراغلو مونږ تاسو ته بل حق په حق سره لیکن اکثر تاسو نه د پاره د حق بد غنون کیو مونږ خو د حق بوي نو چې حق به ویني وی دا پکې سلاوي د پکې دا سلاوي دا سلاوي نو تا به حق بد غنو نو چې حق دې بد غنو نو اوس دې جهنم کې یا پروت یا پکې ام ابرم امرا آیا کلا کوي د یو فیصله لرا فإنا مبرمون پس بشک موږ یو کلا کوونکې حکم خپل لرا ام يحسبون ان لا نسمع سرهم آیا دې ګمان کوي چې بشک موږ ناورو آغا پټ رازونه د دی او آغا جرګې د دی کنا د اغه فرزن کې چره ولد او نائب وې نو اول به ما عبادت کو خو چې زه نو کوما نو نشته ده د الله نائب نشته ده یا دوی معنا ان شرطیا کا کچره وې د مهربان بادشاہ د پارا نائب نو فانا اول العابدین لله پس زیما اول عبادت کون کنا د پارا د الله زکه چې والد موجود وي نو سوق بیا د ولد بندگی نه کوي زکه اصل موجود دی نو بیا هم د الله بندگی کوم یا عبادت په معنا د مخالفت او دغه سبب د قربت دی لکه څنګه چې تاسو وایي نو اول عبادت گزار د الله زیما نو زبه ولد وي زبه ولد او نائب ګرځول وي زکه چې دا هو سبب د قرب چې الله ته سوک نږدې وي نو د ټولو نه زیات اول عبادت زد الله کوم نو زب نائب ګرځول وي خو چې زی نائب اون ګرځولم نو د الله نائب ولد نشته دی یو آ شفاعت قیامت کې چې کم نه آ چې کم نه ما دا تفصیل کړو خو شفاعت شرکی قبوریا او قهریا چې اول خو قبرونو کې شفاعت کوي او که فرزن منګلاړ شو اخرت تا نو اخرت کې بام زمنګ د فارا آی شفاعت کوي دا غي جواب ولا یملک الذین مالکان ندی کسان چې بلې دا خلق ما سیوار دی الله تعالی نه الشفاعت د شفاعت علما د امت ذکر کوي آی وای چې کم ساړې لا اله الا الله وای او په خپل جبه کې په صفا سوتره مقصد د دې باندې پوانه شو نو دا مسلمان نه دی مسلمان نه دی کله هر سوره چې کوم نه نو دا لا اله الا الله وای دا خبره شیخ الاسلام امام ابن تیمیه هم ذکر کړي دا خبره علامه منظور نومانی عام ذکر کړي اسلام کیا ہے پاغه کوي دا ته پته نه لکه بس لا اله الا الله وایا او خبر نه ها توحید گواہ د قیامت پرز باندې باغ سره شفاعت کوي چې موحد وي دا چا د پاره به کوي چې موحد اغا موحد وي مشرک شرک دې کړی دنیا کې نو کدلته کې ډېر شفاعت شفاعت شفاعت لګیا راټې دې شروع کړي ال دله شفاعت نشته ده ک بدعات دې کړي نو د پردي اوخ په شان دی لکه څنګه چې پردې خر سړې په پردي پټي کې ونی او زغلې داسې به د هوځ کو سر نه دی پرشته راز غلې کما یو دلیل عقلی لمبر دریم ولا ولا ان سالتم او کچاره تاسو کې ته د دینا چې چا پیدا کړی دی لرا خلقهم چې چا پیدا کړی دی لرا ها مخاوي بدی چې الله تعالی فانا پس کم طرف ته اړول شي د توحید نه کم طرف ته توحید نه اړول شي وقیله غنی معنی دی وقیله واو فمانا ضرب سره ده یا واو قسمیه ده چې زما د قسم وی په قول د نبی علی السلام باندې شاهد دا گواہی د پیغمبر فریاد د پیغمبر چې یا رب بیش اے رب زما زما دا خلق قوم دی چې د دا یو قوم دی چې د ایمان نراړي دا ایمان نراړي یعنی دا گواہی د پیغمبر شاهد ده گواہی دا ده چې دا کو دا خلک یو قوم داسې دی چې ایمان نه راړي نو د پیغمبر دا گواہی شاهد ده چې زبر دغه خلک تبا کوم دایبه تبا کوم نه پرېګدم دایبه پرېګدم نه او تبا کوم نه یا واو عاطفه ده او دا عاطف دی په الساعه باندې مانسو وعنده او دی الله تعالی سره علم الساعه علم د قیامت ته وقیله او علم د وینا د پیغمبر چې یا رب رب زما ان هؤلاء داخل قوم داس یو قوم دې چې ایمان نه راړي امتیازات د صورت صورت ممتازو په دفع د دغه خاص شبهه سره صورت ممتازو په دې سره چې سبحان الذي سخر لنا هذا په دې دعا سره دارنګي صورت ممتازو په دې کلمې سره چې وجالها کلمتا باقیه فی عاقبه په اولاد خپل کې ابراهيم عليه السلام ا کلمه د توحید باقیو ګرځوله الله وجعلها کلمه باقیه دارنګي صورت ممتاز په دی باندې په دې اعتراض چې یاره په یو لوی سړی باندې ولې دا قران نه راته د طائف او د مکه د دوو خارونه په یو لوی سړی باندې دا قران راغلی وکنه دا رنګي صورت ممتاز په دې کدا یاره نه وي چې خلک به کافر شي نو ما به د کافرو د پاره چتونه او نن در پای ټول هر څه د سپینو زرو ګرځولیو دارنګي صورت ممتاز په دی باندې چې د قیامت پرز باندې وا د قران باره کې تپوس کول شي د قران تپوس په کول شي او صورت ممتاز په دی باندې چې وا مالکا پمنګ باندې د مرګ فیصله وکا خو د مرګ فیصله و بیانې صورت ممتاز په دی آیات باندې ان کان للرحمن ولدن و ان کان للرحمن ولدن فانا والعابدین په دې صورت ممتازو نزول کې پس د سوره زخرف نه او ربط ام دک شو چې بس دا یو بل پسې راغلي دي ځکه قران کریم کې داسې دي نو الله اکبر یال تام ترغیب نو دل تام ترغیب حال تا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ا فریاد نقل کو چې یا رب ان اولای قوم لا یؤمنون نو دل توي فصفح عنهم مخت واړه روکی کا دارنګ حال ته هلاکت د فرعون اجمالا نو دل ته تفصیلا نه الله اکبر الته وی دا استاد قوم شرافت ته دا قران نو دل توي زکه شرافت ته چې شپه د برکت کې میرا لېګلې دي داود صورت دفع د مرکزی شبهه چې کله مخکې صورتونو کې فرمایل چې شفاعت نشي کوله نو دای وې یاره اوري خو باوري کنه اوري خو باوري کنه نو دلته داغه شوبه جواب چې اوریم نه اسباب وسره نشته دا اوریدو خلاصه د صورت دا یو دلیل عقلی او تخویف دنیوی فواقع د فرعون او قوم د توبا سره او التفات بسوی مکه او تخویف اخروی سره د بشارت نه او اخر کې یو آیات چې متعلق دی د ټول صورت سره بس آیات کې یو دلیل عقلی تخویف دنیوي په واقع د فرعون او قوم د توبا سره او تخویف اخروی او اخر کې یو آیات چې متعلق دی د ټول صورت سره او آیات او یو پکې التفات بسوی مکه مکی والا ته توجه چې تاسو ګر د الله نه فرمانی مکوئ ګنه لاک پشئ امران د وجه د حکم زمنګ نه مین امران د وجه د امران امران مین عندنا د وجه د حکم نه د طرفه زمنګ نه ان كنا مرسلین بشک یو منګ یو لګل منګ یو لګون کی رحمتن د وجه د مهربانای نه مر ربک د طرفه د پروردگار ستانه انه بشک دا الله هغه د اوریدونکو عالم بغیر د اسباب وغاوري نور سوک ناوري بغیر د اسباب انبیا وهم عن دعائم غافلون دارنګ اولیاء وهم عن دعائم غافلون ټول دی به خبره اس پتا غي تنشتره الله اکبر فی لیلۃ مبارکه بعضی خلک راللو نو د شعبان اغا فضیلتونه د ځانه منګړت روایت خرافات واهیات زټلیات چې کله د شعبان 15مه شي نو هغه به شروع شي او هغه به د ځانه دارو د چاونو له دا به داسي او دا چون دا به داسي او دا به داسي او فضایل ذکر کوي داغه ادارنګ داغه د شپې فضیلتونه دا خلق په دې کې دا تخصیص پیدا کوي دا لوی چې کم نن جهل دی او په دې کې احادیث څومره چې راغلي دي ا کمزوري دي ا کمزوري دي او بیا خاص کر دغه خاص کول د دې دغه طریقې سره دا چې کم نه دا علم نه دی او نه دا د علم سکار دی دا د جهل کار دی او د جهلاو کار دی لګیا به د ځانه فضایل جوړول امام قرطبي ذکر کوي هغه وای وقال القاضي او بیا استدلال دی چې کین نو دې آیات نه کوي وای وګوره ان انزلنا فی ليله مبارکه او فیها یفرق کل امر حکیم فیصله کیږي د هر حکم مضبوط په شپه د شعبان کې 15 سمې د شعبان کې خبر نه دی او امام قرطبي وقال القاضي ابو بكر العربي وجمهور العلماء على انها ليله القدر ومنهم من قال انها ليله انها انها ليله النصف من شعبان وهو باطل چا چې دا ویل دي چې دا شعبان 15 سمه ده وای دا دا قول باطل دی د جمهور علما او قول دار چې دا شپه د قدر د دینه مراد ده لئن الله تعالی قال قال فی کتابه الصادق القاطع ذک الله تعالی په خپل قطعی او صادق کتاب کې ویل دي چې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن میاش د رمضان هغه ده الله دلته ان انزلنا فی ليله مبارکه او هغه چې راغله نو په میاش د رمضان کې راغله ده شعبان کې نه راغله او بیا ذکر کوي وای فنس علی ان میقات نزول رمضان ثم عین من زمان الليله ها هنا بقولی فی ليله مبارکه وای دا وګړه چې میقات نزول د هغه رمضان دی بیا هغه شپه د خاص کله دی ځکه معین کله چې یو شپه کې هغه ليله مبارکه ده نو فمن زعم انه فی غیره فقد اعظم الفریه علی الله تعالی وليس فی ليله النصف من شعبان حدیث یعول علیه لا فی فضلها ولا فی نسخ نسخ الاجال فيها فلا تلتفتوا اليها وای چا چې دا وی چې دا شعبان شپه ده نو اې د په الله تعالی باندې دروغ جوړ کړو او په نس په نیمه شپه د شعبان کې نسب د شعبان د 15مې د شعبان پاره کې هیڅ یو حدیث داسې نشته چې پاره اعتماد وکړي شي او نه د هغه په فضیلت کې او نه د هغه داغه نیټو وغیرہ په نسخه وغیرہ کې سادي شته ده لہذا دې ته وي تاسو اس التفات مکوي دا چې سو کوم وینو دا اصلي گیا دي دروغ جوړي په الله باندې دا خبره ا علامه ابن کثیرم ذکر کړی دا علامه ابن کثیر وای چې دا خبره صحیح نه ده چې سو کوی دا شپه د شعبان نه او دا خبره ا امام روح المانیم ذکر کړی دا دارنګ کتاب التسهیل کې ذکر کړی دا دارنګ روح المانی وغیرہ نور مفسرینو ګڼ مفسرین ټول دې ځای کې ذکر کړي چې دینه مراد اغا شپه د قدر ده او اگر رمضان کې ده شعبان کې نه او د شعبان اکثر فضیلتونه اغا ټول چې ده نو هغه منګړتی اکثر منګړتی د ځان جوړ کړی شوی چرات للبو کې اسمان بدخان مبین په هغه لوګي سرګن باندې هغه گرد او غبار لوګي د قیامت ته مراد ده یا عذاب د مکی ته اشاره ده چې په دې مکی والا باندې با عذاب راځي او دلته مفسرین کرامو درې اقوال ذکر کړي یو دا وای دینا مراد اغا د قیامت د نخو نه یو نخ دا یو لوګي براشي اشرات د قیامت نه دویم قول دا چې دینا مراد اغا دخان او گرد او غبار چې قات سالی راغلی او گرد او غبار اغه نه یو لوګي جوړ شو او اغا نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه ته بد دعا کړو په هغه باندې قات سالی راغلی و الله اکبر آت مراد دی وای یادات مراد دی چې فتح د مکی ته مراد ده فتح د مکی هغه گرد او غبار وغیرہ هغه ته مراد دي درې قول ذکر کوي علما کرام الله یو فرتقب انتظار کا یوم تات السما پاغه د اخر از چرابه شي اسمان په لوګي سرګن سرا یا غشن ناس چې پټوي به خلق لره هاذا عذاب نلیم دا عذاب دردناک ربانا وای بده ای رب زمونږه لره کی زمونږه دا عذاب بشک مونږ یو ایمان راوړون کی ان لهم الذکر چرته وای د پاره پندونه سیاته چې یا خدا کلام د موسی علی السلام دی ان ادو الی عباد الله دا چې حواله کته ما تا الله اکبر کلام د موسی علی السلام دی نو یا بنی اسرائیل ته دی او یا چې کم دینو فرعون ته دی که فرعون ته شي نو مقصد پیدا شي ان ادو حواله کته هوا لکای تاسو الیا ماتا بندگان د الله تعالی یعنی بنی اسرائیل او فرعون دا بنی اسرائیل ما ته حواله کا د دې قیدیان کړی دي غلامان کړی دي دا سم کا ما ته حواله کا زما قوم یادا چې بنی اسرائیل ته خطاب دی نو مطلب بداشي دا چې حواله کوي تاسو ما ته حق الله حق د الله تعالی او عباد الله منسوب دی په حذف د حرف ندا سره تقدیر دا سره یا عباد الله او بندگانو د الله د الله بندگانو بین اسرائیلو د الله حق ما تا ادا کړي انی لکم بشک تاسو لپاره رسولم امانتګر او دا چې زیاته من کوي تاسو په الله تعالی باندې سر کشي من کوي په الله باندې بشک حضرات من کوي تاسو ته قوما اخرین قوم بلتا چې بنی اسرائیل پس اون جړل علیهم پدی فرعونانو باندې السماء اسمان والارض نظمکی وما كانوا منصرین نو دای مولت ورکل شو الله وای ما تبا کړو نه په اسمان او جړل نه په زمکه مان نه اسمان والا او نظمکی والا دا ست تبا او برباد شو خوشاله شو په چې پھر ظالم تباشي خوشاله شه والا قد نجینا بنی اسرائیل او تحقیق سره نجات ورکړو موږ بنی اسرائیل را د عذاب زد ذلتنا یعنی د فرعون نه ای بیسا کده او متکبره د مشرکانو نه والا قد والا قد اخترنا او تحقیق سره غړ کړو موږ د لرا سره د علم نه په مخلوقات باندې او ور کړو موږ دایتا د آیاتونو نه ما اغس فيه بلاو مومن چې پاره کې سانو سرګند ان هي انها اولای بشک التفات بسوی مکه بیشک دا خلق لا یقولون خامخوای مکی والا ان هی الا موتتنا الاولى نه دا مگر مرګ اولنه اولنه مرګ دی دلته اعتراضات کی جوابات یا غنه کوم سستا او نه تاسو ته هغه ضرورت شته خو بس معنا دا یاد کړئ ان هي الا موتتنا الاولى نه ده دا مرګ زمونږه آغا مرګ ته اشاره چې داغه نه پس ترستو حیات وی آغا مرګ الا موتتنا الاولى مگر مرګ ده اولنې مرګ ده اولنې معنی سو مونږ د مور په خېټو کې وو داغه نه پس مونږ ته ژوند ملاو شوه دی نو داغه چې مونږ د مور په خېټه کې کلم مړو یعنی نطفه نو داغه مرګ چې د دینه پس کم حیات راځي دا الا موتتنا الاولى مرګ دې زمنګ اولنې د دینه پس تا بیا چې کم نه نو حیات نشته دی وما نحنو نیو منګه بمنشرینا پور تکړه شوی آیات کریمه حل شو کلګ وت تاسو غور کړوي نه ده دا الا موتتنا الاولى مگر مرگ زمنګا اولنه مرگ زمنګا ړومبنه بس دا ړومبنه مرګو چې کومنګ د مور په خېټه کې وو د دینا یعنی آغا مرګ چې دا غینه پس کم ژوند راځي نو هغه د کډم باندې مرګو چې کوم موږ د مور په خېټه کې د دویم مرګ نه پس بیا ژوند نشته دی نو ما نحنو بمنشرین یعنی انکار د قیامت نه او نی مونږه پورته کړی شوی فاتو بیا باینا پس ژوند کې فاتو احیو احیو ژوند کې احیو ژوندې کوي تاسو احیو بیا باینا فاتو بیا باینا احیو بیا باینا ژوند کوي تاسو مشران زمونږه ان کنتم صادقین کچره تاسو رښتینه او خیر او قوم توبا آیا دای غره دی یا قوم د توبا قوم د توبا دای غره دی او کو قوم د توبا والا غره دی الله اکبر ابو سليمان وای اول چې کم دی دینار جوړ کړو نو توبا جوړ کړو دارنګ اول درهم چې جوړ کړو نو توبا جوړ کړو او ادا خلق لاسو وغیرہ کې چې اړېدل راړېدل کم پیسې نو هغه نمرود جوړ کړي وي شیخ د شاپور ذکر کوي په مسند د امام اعظم په حواله سره او قوم د توبا دا یو قومو لکه ابو عبیده ذکر کوي هغه وایي هر بادشاہ د بادشاہانو د یمن نه کل ملک مم کل ملک من ملوک اليمن کان یسمى طبان لانه یتبع یتبع صاحبه وای هر بادشاہ د یمن دا طبا وای طبا وای او دا زکه وته وای چې خلکو دغه ملګری به دغه تابعداري کوله یا دا چې مقاتل وای ذکر کوي چې د توبه به زکه وی چې اتباح د د بډیرو تابعدار به ډیرو او دای کې ډیر بادشاہان راغلیو په یمن کې او اخیری د نبی علی السلام د بعثت نامخ کې اخیری بادشاہ چې کم راغلو هغه بیا په مکه مکرمه باندې حمله کوله ویزه دا قبضه کوم خو وی وته دا مکه وا دلته باخیری او پیغمبر راضی يهود وته وی ودا سم کوا وغه بیا دا غینه من شو نه الله ذکر کوي یا دای بهتر دی کا قوم د توبه والا والذین او آکسانو من قبلهم چې مخکیو د دینا او هم آیا د خیرون غره دی یا قوم د توبه او آکسان چې مخکیو د دینا اهلک نام بشکل اهلک نام ملکړو مونږه غی لرا انهم بشک غیو کو او غی مجرمان جرمونه کوونکې فوق راسه د پورته د سر د دنا من عذاب الحمیم د عذاب د گرم وبونه ویلې بشیدتا ذوق اوسکا بشکت وې د زور انک انت العزیز بشکت وې ډیر زور ور عزت مند دنیا کې ډیر زور او ډیر عزت مند وې او د الله د دین مخالفت کو اوسکا نه عذاب